رحمان والا لښکر او بل د شیطان والا لښکر یو د مسلمانانو سره د دوستۍ او د ولا والا لښکر او بل د مسلمانانو سره د دشمنۍ والا لښکر او دا معرکه ده او دا جګړه ده را روانه ده د دې معرکې تودې ساتلو دپاره الله رب العالمین انبیا را لیږلي دي او د هر نبي په وخت کې د هغې ښکلو ښکلو صحابو د حق د کامیابولو دپاره او د دین د روڼ ساتلو دپاره او د توحید د شمعې د بلې ساتلو دپاره هغوی قسم قسم قربانیانې ورکړې دي. الله رب العالمین احکم الحاکمین زموږ په ژوند کې په موږ باندې ډېره لویه پېرزونه وکړه، یو لوی انعام او احسان الله په موږ وکړو چې زموږ په ژوند کې الله رب العالمین اسلامي خلافت راوښودو. الله رب العالمین داسې خلک پیدا کړو چې اسلامي خلافت یې وجود ته راوړو هغه اسلامي خلافت چې ډېر مسلمانان په پیړیو پیړیو د هغوی د دغه اسلامي خلافت د اواز اورېدو پسې تږي او وږي ناست او د اسلامي خلافت د احیا او د ژوندي کولو دپاره قسم قسم کوششونه شوي دي خو لله الحمد هغې کوششونو زموږ په ژوند کې ثمر او مېوه راوړل. الله رب العالمین د شام د مبارکې مځکې نه او د عراق د مځکې نه داسې ګلان او داسې باهمته زلمیان پیدا کړل، داسې علما او دینداره خلک یې پیدا کړل چې هغوی د خلافت اسلامیه اواز اوچت کړو. د خلافت اسلامیه الحمدلله پخې پخې تیږې یې په بنیاد کې کېښودلې. او زمونږ د پاره یې بنیادونه د خلافت راوچت کړو او مونږ غوندې مسلمانانو ته یې راوښودله چې ای مسلمانه ای په نامه مسلمانه د دې خلافت نه دفاع وکړه د دې خلافت بنګله او د دې خلافت تعمیر او د دې خلافت چې کومه مساله ده په خپلو وینو یې خړوب کا نن د ټولې نړۍ مسلمانانو ته دا افیل دی د مسلمانانو او د هغه خلکو چې چا د خلافت بنیاد ایښی دی چا چې د خلافت تاداو کېښودلو، نن باید مونږ په خپله وینو باندې او په خپل د تن په غوښو باندې او په خپلو هډوکو باندې دغه خلافت اسلامیه ژوندی وساتو. الله رب العالمین په دې لوستل شوو آیتونو کې مونږ مسلمانانو نه غواړي، اې مسلمانانو! په اسلام کې پوره پوره داخل شئ. په دې بل آیت کې الله رب العالمین فرمایي، اې مسلمانانو! تاسو په داسې حالات کې ومرئ، چې تاسو مسلمانان یاستئ وروڼو والله العظیم چې دا لوی نعمت چې هغه اسلام دی او مسلمانان اوسېدل دي دا نعمت به هم زموږ د لاسونو نه سلب شي دا نعمت به هم د موږ نه سلب شي که موږ راپانسېږو او د اسلام د بڼ نه او د اسلام د باغ نه موږ دفاع ونه کړو او د اسلام دا بڼ او باغ موږ په خپلو وینو باندې تازه ونه ساتو والله العظیم چې اسلام به هم اسلام به هم دا نعمت به هم د موږ نه واخیست اخیستل شي. محترم وروڼو! چې خلافت اسلامي وجود ته راغلی دی، مختلف قسم خلک د مختلفو ژبو نه مختلف اعتراضات او مختلفې شبهې کېږي، زه غواړم چې په دغې شبهو باندې لنډه غوندې رڼا واچوم. ای وروڼو! دا مجاهدین چې تاسو وینئ چې دا ټوپک یې څنګ ته اچلي دي، دا داسې قوم نه دی چې کار نه لري، دا وزګار خلک نه دي، دا دا بی ابتکاره خلک نه دي دا داسې خلک نه دي چې بس شړو پسې راوتي دي نه نه دا هر یو کور لري دا هر یو خپل خپلوان لري دا منطقې لري کورونه لري مځکې لري کاروبار لري خو دې مجاهدینو دا هر څه پرېښي دي او خپل سرونه یې په خپلو لاسونو کې نیولي دي او د الله د دین احیا راولي د الله دین ژوندی کوي د الله د دین تحقیق او وجود هغه یقیني کوي رونو په نامه باندې خو مسلمانان ډیر دي په نامه باندې مسلمانان دا خو ډیر زیات دي دا خو په کروړونه دي بلکه دا په عربونو دي لکن مسلمان هغه دی چې هغه د خپل اسلام نه دفاع وکړي د خپل قرآن نه دفاع وکړي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دفاع وکړي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه دفاع وکړي تاسو خبر یاستئ چې نن زمونږ او ستاسو د مسلمانانو په نامه د مسلمانانو د ریډوګانو نه څه ویل کېږي مسلمانانو پسې کوم کوم تبلیغات کی رښتیا راته ووایه چی دا خلافت اسلامیه چی قایم شوی دی په ولایت خراسان کی او دوی چی کوم کارونه وکړو په ولایت خراسان کی څوک دی نرشی یو کار پکی غیر شرعی غیر اسلامی ښودی شی کنه دی مشت نمونه خروار یو دې څوک وښي یو کار که ښکاره په مجلس کې نشي ښودی بیا دې پټ ما ته راشي زما په غوږ کې دې ووایي چې په تاسو کې غیر اسلامي کار یو دا دی په دې منطقه کې د زنانو پرده نه وه الحمدلله خلافت اسلامیه دا کار وکړو چې په زنانو باندې پرده لازمه کړله اوس ټولې زنانه لله الحمد باعفت او باعزته چې چېرته هم درومي نو په عزت او په عفت او په اسلامي حجاب او په پرده کې درومي په دې منطقو کې به په همدې ستاسو په دې مځکو کې به کوکنار کرل کېدل او دا رنګې بنګ به کرل کېدل دا لعین بوټی به کرل کېدلو د خلافت اسلامیه په راتللو سره دا د الله دشمن بوټی د منځه یوړو انشاءالله د دې نه بعد چې تاسو په خپلو پټو کې کوم کشتوکر کوئ تاسو به د هغې په برکت پوهېږئ بیا انشاءالله یو څو روپۍ به دله بنګو وکړي چرسو وکړي او هغه به بیا په دوړه باندې ورکولي او هغه دوړه به نن ستاسو په پټو کې کېږي درته پیسې به درته پاتې کیږي په جیب کې هغه بی برکته پیسې هغه هیڅ برکت نه لري هیڅ خیر پکې نشته زمونږ ماشومان زمونږ بچیان زمونږ زلمیان دا به مونږ نه پوډریان او چرسیان او بنګیان به شروع چې د هغوی هغه صحت به په لکونو روپو ځای ته نه راځي په لکونو روپو د هغوی هغه په خپل لاس باندې په خپل لاس چې خپل صحت په تیلې وهل دی هغه صحت به په لکونو روپو ځای ته نشي راتللی هغه لعین بوټی خلافت اسلامیه لله الحمد د منځه یوړو څومره چې سودي کاروبار و، د خلافت اسلامیه په وجود سره او په راتلو سره هغه د منځه لاړ و. ولورې به اخیستل کېدلې، لوڼه به خرڅېدلې، شپږ لکه، اووه لکه او اته لکه روپۍ د لور له ورور، بیا به په هغې کې مهر د جینۍ لپاره پنځه، شپږ زره یا لس زره، پنځلس زره، هغه به مهر وټاکل شو، هسې بانه به وه، نور به ورور په نامه باندې هغه پلار د هغې حق خوړلو د لور. خلافت اسلامیه لله الحمد دا ناروا دود او ناروا رواج د مینځه یوړو. خلافت اسلامیه لله الحمد شریعت د الف نه واخله تر یا پوري ټول شریعت نافذ کړی دی خو چي هغه بارزي بارزي نکتې غټ غټ احکام چې په دې منطقه کې ماتېدل د شریعت اسلامي په وجود سره لله الحمد هغه احکام اوس نه ماتېږي د الله نافرماني په دې ساحه کې نه کېږي ورونو تاسو په خپلو سترګو لیدلي دي د دې نه مخکې یوه اداره دلته نافظه وه دولس دیارلس کاله چې هغې ته امارت اسلامي ویل کېدل موږ هم د دغې صفونو موږ هم د دغې صف مجاهدین وو خو چې کله د دغې صف په بطلان پوه شوي یو لله الحمد خپل صف هم بېل کړی دی او چې د کومې ورځې نه خلافت اسلامي اعلان شوی دی لبیک هم ورته ویلي دی او بیعت هم کړی دی او صرف د دې لپاره هم کړی دی چې یا الله ستا په مځکه به ستا نظام نافظوو د دې لپاره بیعت کړی دی او د دې لپاره د هر د خلافت اسلامي هر مجاهد بیعت کړی دی رونو هغه امارت اسلامي چې په نامه امارت اسلامي نور حقیقت کې نه و دغه امارت اسلامي په حقیقت کې پنځه کلنه دوره د حکومت هغوی ازمول شوې ده د هغوی پنځه کلنه دوره د حکومت په دې ملک کې تېره شوې ده چې په اخور دې لوی شي نو غاښ یې مه ګوره هغه سړي ته معلومي چې دا دوه غاښی دی یا دا څلور غاښی دی هغه سم سړي ته معلوم وي چې په هغه خورد نه شي نو بیا د هغې غاښونه سره ګوري دغه پنځه کلنه دوره د حکومت په دې مځکه تېره شوې ده خو چېرته هم د هغې مزار چې عبادت یې کېږي ژوندی عبادت ای وروڼو بعضې شبهه اچوونکي شبهه اچوي چې مړه دا خو عبادت نه دی د غیر الله دا کوم چې زمونږ په دې زیارتونو کې به ژوندی عبادت کېده د زیارت او د مړي او د غیر الله عبادت به کېده دې ته به نوم ورکو چې دا خو د زوات فاضله باندې توسل دی دا په نیکو نیکو خلکو باندې وسیله پیش کول دی الله ته دا وسیله نه ده نظر راوړاو په قبر ته کدا دا وسیله ده که دا ژوندی عبادت دی د غیر الله دا نظر د الله د پاره کول عبادت دی او د غیر الله لپاره دغه عبادت مصرفول شرک دی دغه نظر غیر الله ته کول شرک دی الله لپاره کول عبادت دی زنانه به هم دغه زیارتونو له په جماعتونو جماعتونو باندې راتللې او چا به ورپولې لیندې تړلې چا به ورپولې قلفونه تړل چا به خپل اولاد غوښتو چې د چا به بچی نه نر بچی به نر بچی غوښتو د چا به څه حاجت و هغه به یې غوښته د دې قبر نه نو دا قبر نه څه غوښتل حاجت پوره کول مریضتیا لرې کول او د شفا غوښتل د خوشحالۍ راتلل د غم لرې کېدل دا چې د زیارت نه وغواړي نو د الله نه به څه غواړي دا خو هغه کارونه دي چې د الله د ذات پورې لایق دي د الله نه سوا بل هیچا سره مناسب نه دي د الله پورې مختص کارونه دي او لویه نمونه د هغې د سخي صاحب روضه ده چې کوم په بلخ ولایت کې مزار شریف په ښار کې وجود لري او چې څوک افغانه وي خامخا که یې لیدلي نه وي نو اورېدلي خو به یې وي څوک اوسېږي هلته مزار شریف کې اکثر شیعه ګان او لږ غوندې سنیان دغه زیارت ته به شیعه ګان راتلل سجدې به یې ورته کېښودلې د شیعو دا عقیده ده چې د هغوی دولس امامان دي او هر امام د عبادت مستحق دی هغوی د انبیاو نه زیاته مرتبه ورکوي او فضیلت ورکوي شیعه ګان خپلو امامانو ته کوم ته چې امامیه وایي او کوم چې د ایران حاکمه طبقه ده اوس همدغه امامیه دي او کوم چې زمونږ په افغانستان کې او په پاکستان کې شیعهګان وجود لري دا ناپاکه بوټی دا ناپاکه نسل همدغه دي چې زمونږ د پیغمبر بیبیانو ته کار او زناکاري وایي عایشه رضی الله عنها هغه عایشه چې الله د اوه اسمانونو د بره د هغې سپینوالی او د هغې پاکي او عفت نازل کړی دی یو سړی د دې ګواهي نشي کولی قسم په دې نشي کولی یو سړی په دې طلاق نشي اچولی چې زما مور پاکه ده زما خور پاکه ده خو زه په دې قسم خوړی شم چې عایشه رضی الله عنها پاکه ده صفا ده هغه زناکاره نه وه عایشه پېژنئ عایشه څوک ده زمونږ او ستاسو مور د نبي علیه السلام بي بي د ابوبکر رضی الله عنه لور هغې ته نن شیعګان زناکاره وایي څوک یې وایي په عراق کې فقط نه ای افغانه ای ړوند افغانه همدا ستا د محقق همدا ستا د د پارلمان کې نمایي شیعګان ناست دي نمایي وزارتونه نن ستا شیعګانو سره دي او دغه شیعه حکومت باندې موږ راضي یو په دغه ناولي حکومت باندې چې هغې کې زموږ یقیني مور ته عایشې رضی الله عنها ته او یقیني پاکې ښځې ته پاک لمنې ښځې ته نسبت د زنا کېږي ابوبکر ته مرتد ویل کېږي د عمر رضی الله ته مرتد ویل کېږي عثمان رضی الله ته مرتد ویل کېږي معاویه رضی الله ته مرتد ویل کېږي ټولو صحابو ته مرتد مرتدین وایی کافر وایی دغه شیعه ګان سوا د څلورو پنځو صحابو نه نور ټول کافر ګڼي او دغه شیعه دغه مرتد شیعه دغه نن زما او ستا د افغانستان د پارلمان نمایي برخه د هغې ده په حکومت کې ملي اردو نمایي د شیعګانو ده جنرالان نمایي شیعګان دي او زه په دې خوشحاله یم چې زما په لاس باندې زما رئیس جمهور ټاکل کېږي او زه رای ورکوم ستا به څه رایي تا چې دا کاغذ په دې صندوق ته واچوو تا ځان ته خپل رب وټاکو د الله نه سوا مشرک یې کړي کافر یې کړي والله العظیم چې په دې باندې انسان کافر کېږي په دې باندې مسلمان مشرک کېږي چې هغه ووټ ورکړي ولې ځکه دا ستا مشر چې دا تا ووټ ورکړو چی دا تاسو ورته ووټونه ورکړی دی او دا د عام د عوام چی په دی باندی دوکه کوي چی رئیس جمهور زما په لاس ټاکل کیږي نو خو څوک دی وټاکه اشرف غنی خر دی وټاکه او تا پی ځان مشرک اشرف غنی خر یو غلام د امریکا یو یو یو بړیڅ غلام تالی څټه دی وټاکه او ځان دی پی کافر او مشرک رونو ما تاسو ته وویله چی بعضی شبهات د خلافت خلافت اسلامی په باره کی د خلکو په ذهنونو کی راځي دا مشهوره ده چی خلافت اسلامی مجاهدین څوک دی دا هغه څوک دي چې ظلمونه کوي دا هغه څوک دي چې ظلمونه کوي عوام وژني ماشومان وژني زنانه وژني ستاسو د په الله قسم وي چې تاسو خلک یاستئ که نه تاسو پیریان یاستئ ای مسلمانانو تاسو خلک یاستئ که پیریان جواب راکوئ خلک یاستئ تاسو ولې نهستئ وجلي د خلافت اسلامیه تاسو ولې نهستئ وجلي تاسو خلک نهستئ دا شاته چې ناست دي دا ماشومان نه دي دا ماشومان ولې نه وژني دا ستاسو په کورونو کې دا زنانه چې دي دا ولې ژوندۍ دي خلافت اسلامي خو په دې حاکم دی که نه دا ستاسو زنانه ولې نه وژني تاسو ولې نه وژني دا ستاسو ماشومان ولې نه وژني الله دې نه کړي الله دې په دې راضي نه شي چې د یو مسلمان او د خلافت اسلامیه د بیعت کوونکي په لاس دې د یو معصوم انسان وینه توی شي کلا وحاشا معاذ الله دا کېدی نه شي خلافت اسلامیه راغلی دې دپاره دی چې د خلکو وینې محفوظې شي د خپل خلکو عزت محفوظ شي د خلکو ابرو محفوظه شي څوک خو دې نرشي اوس خو دې ظلم وکړي کنه ځه څوک خو دې نرشي په یو مظلوم دې ظلم وکړي دې کلي کې به ملک وي که نه وي دا ملک دې په یو یو ټیټ سړي باندې ظلم وکړي په دې منطقه کې زمونږ د مجاهدینو قومندانان شته که نشته خه داسې قومندانان چې یاد یاد قومندان ځان ته څه وایي ځه هغه خو دې نرشي په چا خو دې ظلم وکړي په یو کلیوال خو دې ظلم وکړي وروڼو دا غلطې خبرې دي دا څومره موږ پسې یعنې دا ميډيا ميډيا د کفارو د کفارو ژبه ده نن که ريډو ده که ټلويژن دی او که اخبار دی دا د کفارو ژبه ده هغوی دا ژبه چلوي او زمونږ مسلمان او هغه هغه ساده او قمقل مسلمان پې تېروځي دا هم اوس یوه خبره ده چې په کوټ کې ماشوم وشو او خلکو د خوشحالۍ ډزې وکړي او د خلافت اسلامي مجاهدین راورسېدل داعش والا راورسېدل چې دا ډزې د څه شوي والله العظیم انسانیت نه راځي انسانیت نه موجودیږي تاسو ونه لیدل د امریکا دا دیموکراسي مو نه لیده د انسانانو حقوق او د بشر حقوق تاسو ونه لیدل کوم چې امریکا موږ ته کوم سوغات راوړو د امریکا په لاسونو باندې زمونږ ودونه بمبار شو که نه زمونږ جنازې بمبار شوې که نه زمونږ ښادیانې او غمونه بمبار شولو زمونږ د بچو کلمې والله العظیم چې زمونږ د افغانستان ډاګونه ترې ډک شول دا کوم ړوند دی چې دا حالت یې نه دي لیدلي ته نن بیا هم په دغې حالاتو باندې تېر وځي نن بیا هم په دغې د کافر په ژبه باندې تېر وځي یعنې دا هم عقل عقل مني چې د خلافت اسلامیه مجاهد د ابوبکر بغدادي سره بیعت کوونکی مجاهد د تقوا او د ایماندارۍ نه ډک مجاهد چې د چې د لرې نه د هغوی چهرې ویني د هغوی د چهرو نه ایمان او تقوا او نور معلومیږي او هغوی د د یو چا ماشوم رانیسي او په منځ یې شوکوي او بیا زما مسلمان ساده مسلمان په دې تېروځي چې رښتیا داعش داسې کار کوي داعش داسې کار او په دې پوهېږي چې داعش نوم ما ته انتخاب کړی چا دی د داعش نوم مونږ ته انتخاب کړی چا دی ایا مسلمانانو دا په خپله ځان ته غوره کړی دی ایا دا ابوبکر بغدادي د دې د دې حرکت دپاره نوم ایښی دی د خلافت دپاره وروڼو والله العظیم د خلافت د نوم نه امریکا امریکا نفرت لري کرکه لري د خلافت د نوم نه ټول یورپ یریږي هغه خلافتونه هغه خلافتونه چې د ټول یورپ نه یې ټکسونه اخیستي دي، د هغوی نه یې جزیې اخیستي دي، د یورپ زنانه به د مسلمانانو سره پرېوتلې د د وینځو په حیث باندې هغوی ته هغه ورځې یادې دي، هغوی خپل تاریخ ګوري، خو نن مسلمان خپل تاریخ هېر کړی دی، مسلمان چې نن ذلیل دی، د کوم ځای نه امریکا راشي او دلته پرې حکومتونه کوي، دلته یې ودونه ولي، دلته یې غمونه ولي او په سلګونو سلګونو ځوانان او زنانه او ماشومان او سپین ږیري. زمونږ شهیدان شي دوی موږ نه انتقام اخلي زمونږ د ابا او د اجدادو انتقام د موږ نه اخلي هغوی خپل تاریخ مطالعه کړی دی چې دا مسلمانانو چې د خلافت په واسطه دوی په دې وتوانېدل چې زمونږ ښځې وینځي کي زمونږ ماشومان مریان کي زمونږ نه جزیه واخلي او دا د دا د خلافت اسلامیه د خلکو یعنې د ذهني جوړ شوی قانون نه دا د الله قانون دی چې د کافر سره وجنګېږه د کافر ښځه ستا وینځه ده، ماشوم یې ستا ستا غلام دی او سړی وله قتل کړه او مځکه د هغې ستا غنیمت دی، د هغه مال ستا غنیمت دی. نن به امریکا د امریکایانو نه وی، نن به یورپ د اروپایانو نه وی، خو که زموږ لپاره خلافت موجود وی، نن چې تازه تازه او نومولود خلافت دی، د دې مټې قوي کوي، د دې ملا قوي کوي، دا زموږ ځان له د مجاهد مسولیت نه دی؟ چې مجاهد راپاڅېل دی او ټوپک ورسره دی او دا خلافت اسلامي به قوي کوي دا ستا فریضه ده والله دا ستا فریضه ده که د دې فریضې نه بغیر مړ شي ژوند یې د جاهلیت دی مرګ دې د جاهلیت دی نبی علیه السلام فرمایي چې څوک مړ شي او د هغه په څټ کې د بیعت د خلافت سره د بیعت کولو دا رسۍ په غاړه نه اچوي او هغه مړ شو د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو او د جاهلیت مرګ څه معنی؟ د اسلام د راتلو نه مخکې د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې دا زمانه د جاهلیت ده. په دې حاضر مجلس کې څوک غواړي چې د ابوجهل سره یو ځای پاڅېږي؟ څوک غواړي؟ ابوجهل سره څوک په حشر کې پاڅېدل غواړي؟ نو چې هېڅوک هم نه غواړي نو بیا ولې د دې خلافت اسلامي سره بیعتونه نه کوو؟ ولی د خلافت اسلامیه مټ نه قوی کوو د دې ملا نه قوی کوو والله والله العظیم د د ممبر په سر باندې د قسم یادوم چې بغیر د خلافت د بیعت نه ژوند د جاهلیت دی مرګ د جاهلیت دی ژوند د بدعت دی څوک دې ثابت کی کنه وګرځي په دې مولانو باندې وګرځي یو مولا دې ثابت کی چې زمونږ په خیر القرون کې بغیر د خلافت نه مسلمانانو ژوند کړی دی زما نبی په خلافت کې ژوند کړی دی زما ابوبکر په خلافت کې ژوند کړی دی زما عمر په خلافت کې ژوند کړی دی زما عثمان په خلافت کې ژوند کړی دی زما علی رضی الله عنه په خلافت کې ژوند کړی دی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرونی هغه خیر قرون چې کوم درې قرون دي هغوی په خلافت کې ژوند کړی دی زمونږ امامانو په خلافت کې ژوند کړی دی ای مبتدعه ای بدعتي ته نن څنګه بغیر د خلافت نه ژوند کوې خلافت موجود دی ته په تنظیم کې تنظیم پسې ځي خلافت موجود دی ته د امریکا غلامي کې خلافت موجود دی او ته نن تنظیم پرستی کې والله العظیم چی څوک د خلافت په وجود کی هم تنظیم پرستی کوي دا په بدعت کی ژوند تیروي ژوند یې د جاهلیت دی او د بدعت دی مرګ یې د جاهلیت مرګ دی من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهلیه څوک چې مړ شي او د خلیفه سره بیعت ونه کړي خلیفه موجود وي او بیعت ونه کړي مرګ د جاهلیت دی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم